کله به وی دا ساروی حرام دی وسیله کله به دا وی کله به دا وی قران مجید وی دا سالور قسمه چارپیان می دل پیدا کړی دي په وخانو کې یو نر په غواګانو کې یو نر دا, نر دا دواړه نران حرام دي دا سبب د حرمت نروالی دی نو که تاسو وایې ځکه حرام دی چې نر دی نو بیا خو په کارو چې ار نر حرام شي یا دا دی چې دی کې دوه ښځې دي یو اوښه ده یو غوا ده دا سبب د حراموالي چې دی نو دا ښځوالی دی نو بیا خو په کارو چې ار ښځه چرګه مرامه شي ورسه حرام شي او کنه دا ځکه حرام دی چې دی د خپل مور پر رحم کې وخت تیر کړی دی هغه د مور رحم په تتاو نو دا زه بیا د نر نم تاوی او د ښځې نم تاوی سبب د حرمت څه شی دی یعنی هل تشتملو یعنی نوی شامل دا رحمونه الا علی ذکرین یا په نارینه وي او انسا یا په ښځه باندې د مور په رحم کې د سارو خو یا نر وي او یا دغه وي ښځه فلما تحرموا بعضا نو که تاسو د نروالي نه حراموي خو په کارو چې هر نر حرام که د ښځوالي د وجې نه وی په کارو چې هر ښځه حرام نو دا تاسو فلما تحرمون ولې تاسو حراموي د ځانه بعضا بعضې وتحلون بعضا او حراموي تاسو سو بازي بیا مسله ده د حرام بیان کوي الا ان تكون میتتا او دم مسفوها که حرام پیجنې نو حرام دا دی چې مرداري مردار حرام ده او بل شی حرام دی دم مصفوحه هغه وینا چې هغه توی شوی وي توی کړی شوی وي دا د سارو په دې رګونو کې دا وینه ني چې دا تاسو یې حلال کې او د حلالېدو وخت کې دا توی شي دقه وینه حرامه ده د دې سکلم حرام دي په بل به هم نسکې بالکل دغه دې منه ده تاسو ویلو یو د غوښې وینه ده پتون دې پرېکه او غوښه پکې راووته او دا وینه راووته دغه وینه حرامه نه ده نو د مصفوحا معنا کوي او دم مصفوحا یا وی وینه مصفوحا د مصفوحا معنا کوي محراقا توی کړی شوی محراقا توی کړی شوی ها محراقا توی شوی دا بل کم ټکی دی صدفه د څه دی کنه محراقا خدا قاب دې سره لړ کنه صدفه دا قران مجید کې دی لا څنګه دی هغه حاشیه کې وي فمن اسلم ممن کذب بآیات الله وصدف عنها نشته د ډیر لوی ظالم دا غچانه چې هغه د الله آیاتونو ته دروغ وي وصدف او دی خلق منی کوي عنها دا غینا لیکن دلته دی بل معنا کوي صدفه ګرځيږي عنها دا غینا وصدفه او هغه ګرځيږي عنها دا غینا نو معنا یې کوي صدفه اعرضه د مخ ګرځي دا غینا صدفه عنها ګرځي دا غینا خ دلته کې لام مخکې دی سین و پسې دی نو امید کړی شوی وي معنی کوي او وی سو اغوی به نو امید کړی شوی وي دا کافران چې دوزخ ته واچول شي د دوی به یو طرف ته امید هم نی دا مسلمانان نه دي دا غټ مسلمانان بد عمله خو چې ایمان وي دوی به امید دي کله به وایي مړه پیغمبران به راله سفارش وکړي کله به وایي یو به وکړي کنې الله رحم خو به راشي اخر کې لیکن کافران خوران چې دي نو دا به څه وي او به لیسو معنی کوي اووی سو استاد به وی چې امام بخاری ډیره لوی هستی خو دا سان ټکی معنا په ګرانټ کې اوبلی صورت دونه ګران نه دی لکه سونه چې راته دغه ګران دی او ویسو نو امید وکړي شي خ خ بیا ورپسې څنګه دی اوبو سیلو اوبو سیلو ګوره دلته سین مخکې دی لام ورپسې دی دلته وی کنه اولائک الذین اوبو سیلو دا کافران هغه خلق دی ابوسیلو د ابوسیلو څه مطلب دی معنی کوي اسلمو دی به ورسپارل شي ناکله ناکله جګړه یې کنه نو د سړی نه مرګري او تختی او دی ورته ورپری دی نو دی وی خدای هم غر کنه تاسو رو تختی دی او زم وته ورپری خو دا قصه دا دوزخ والا با دا کافران دا به د دوزخ ته ورسپارل شي او د هلاکت او تبعه ته به ورسپارل شي جهنم ته به وایي خپل معامله ورسره وکړه نو اوبسلو معنا څه دی اسلمو دی به وسپارل شي جهنم ته او اسلمو جهنم ته به او تبعه ته به وسپارل شي خو بیا واپسې څه دی سرمدن وی الله وی کنا چې ان جعل الله علیکم الليل سرمدن که الله تاسو باندې دا شپه همیشه کی او ورځ د باندې نه راولي نو بلم سوکشته چې د شپه د نه لري کی او ورځ د باندې راولي نو د سر مدن سر مدن معنا کوي سمانه کوي دائمه همیشه خدا ټکی ګوره په سوره انعام کې نه دی ښه دا غالبا سوره قصص کې دی خو دا بل ځای نه راغشتی دی ښه کالذي استهوته الشیاطین کلذي استهوته الشیاطین په شان داغه کس استهوته الشیاطین معنا کوي ازلته چې گمراه دغه کړی وي گمراه کړی وي د شیطانانو لکه شیطانان سړی په مخه کی او په بیلاری کې د بیلارو په د کندو کپرو کې زغلی نو استهوته شیاطین څه مطلب ازلته چې گمراه کړي دل شیطانانو دا مو شو بیا سری ثم انتم تمترون الله پاک تاسو پیدا کړئ د نشنه شته کړئ ارس اسباب دل درکړو او ثم انتم بیا تاسو تم ترون د تم ترون معنی کوي تشکون تاسو څه کوي شک کوي دې کله روان دي لار شي کله رستو راشي خ وقرن معنی کوي سوم سوممون وی فی آذانهم وقرن چې د واو زوري یو دی و اما الوقر یو عربی کې بل ټکی راځي خو د هغې د واو زیر دی وقر نو وقر څه ته وایي هغه بار ته وایي فانه الحمل وقر چې د واو زیر شي هغه څه ته وایي بار ته اساطیر الاولین قران پورې به دوی ټوخې کولې وی دا بل شی نه دی الا اساطیر الاولین مګر دا دروغ کیسې د پخوانو خلکو دي هغه د ځانه جوړې شوي کیسې دي نو د اساطیر معنا کوي واحدها مفرد ده دی استورتون دو رازی استورتون هم رازی و استارتون هم رازی ها فاخذناهم بالبأساء والضراء بأساء دو معنی کوي سختی اونی ول دوی منګه بالبأساء په سخته یوې دا معنی کوي دویمه معنی دا کوي بالبأساء په تنگ دسته مونږ ته سوی فقر غریبی یو معنی کوي سختی یو معنی کوي تنگ دستی وی دا بأسا جوړ دی من البأس د بأس نه او بأس سخته ته وی نو اونی ول منګه دوی په سخته ونفخ فی السور زمون قران مجید کې چې کم دی نو هغه سور ټکی دی خدا وو غړندې دی سور نو سور هغه دغه نه دی هغه بیګل اخکر چې هغه پوکی پکې وهي هسې موږ معنی شپېلی کوو پوکې به ووهلی شي فی السورې په هغه دغه کې شپېلی کې اسانه معنی دا ده پوکې به ووهلی شي په شپېلی کې حضرت اسرافیل به ولګي او په هغه دغه کې به شپېلی ووایي شپېلې کې لیکن دی بل شان وی دوی د یو قرت داسې دی چې د وو زور دی ښه زور نو دی بل شان معنا کوي و نو دی وی الصور دا دوی سور لیکلی دی سور نه دی ریاضه دا خو زمونږ تلاوت دی که نه دا دی صور نو دی وای سور ستا وای جماعتون دا جمع ده سورتون د سورت مفرد د دې سورت راځي جمع د دې سور راځي وای ک قوله مثال د تخیل کدا قول چې سورتون یو صورت او سورون ډیر صورتونه ډیر صورتونه نو بیا د دې معنی څه شو چې سور شي د ترجمه داسې کوي ونفخ فی السور فی السور او پوکی به او وهل شي په تصویرونو کې دا زما ستا بدن ډانچه نه ده دا به جوړ شي په قیامت کې خو پوک دغه به پکې نی سا نو دې کې به سا پوکوالی شي وانو فخه او پوکې به اوهلی شي وا به چولی شي سا فی سوره په دې بدنونو کې په دې بدنونو کې به سا دغه شي خدا د د ترجمه ده داسې لیکي حضرت عبیده یو مخ په خوا یو سړی تیر شوی دی عالم دغه تفسیر جوړ کړي دغه ترجمه دی نه کل کوي ورنه خکل ترجمه ده ده ده سور ده ده سور هغه دغه ته وی بیګل خا وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ملکوت دغه ته وی حکومت ته حکومت وی ملکوت ملکوت السماوات سم مطلب دی یعنی ملک یعنی حکومت د الله په اسمانونو کې وکذالک نوری ابراهیم هم دقه سمنګه خود ابراهیم علی السلام ته ملکوت السماوات هغه حکومت د الله په اسمانونو کې دا نور او دا سپومه یو دا وی ملکوت مصدر دی په معنا د ملک سره راضی ښه فعلوت وزن دی په معنا د ملک سره راضی دی تاسو ته مثال خی لک رهبوت رهب ستا وی یری تا یا لکه رحموت په معنا د رحم سره راځي نو داسې ملکوت په معنا د ملک او د حکومت سره راځي خو دې تاسو ته عجیبه خبره کوي رهبوت خیر من رحموت روب او یرا دا بهتره ده من رحموت د رحم نه ښکلې خبره کوي دا د پښتنو سره ښه جوړه ده عرب دا خبرې کوي رحموتن روب یره یلکه چې دونه تکړه چې په دشمنانو او په مخالفینو ستا روبي او هغه د نه یریږي نو دا خدای د دې خبرې نه چې هغوی د باندې رحم کوي ګورې دشمن به په تا کله رحم وکړي چې خو ووهل شي او ټکول شي نو بیا به د باندې رحم کوي او روب چې وي هغه روخي نو عرب وایي رهبوتن روب یره چې ستا په دشمن او په مخالف باندې وي خیرونه دا څه ده دا ښه ده من رحموت ان د رحم نه ما وی رحم خو د باندې علی کوي چې خو درزول شي پس مکه راخ کړي شي بي عزت شي دې دا خیال دی نو رحبو سمانه شو رحب رحمو سمانه شو رحم یا وتقول عرب وی بل دا عمده قسم مثال خی ترهبو چې ستانه یره کولی شي ترهبو چې ستانه یره کولی شي او دشمن د نه یریږي خیرونه دا بهتر دی د سنه ان ترحمه چې پتا باندې رحم کیږي ما وی رحم په سړی باندې کله کیږي چې ووهلې و وټکولو بې عزته شي خام فلما جن عليه الليل ابراهيم عليه السلام دی شپه شوه رآ کوکبه ستوري ولیده وی هذا ربي آیا دا زما رب دی تاسو خو وایې کنه مشرکانو ته خبره ده چې دا ستوري زمونږ خدایان دي نو وی هذا ربي دا زما رب دی خا جنه څه مطلب دی ازلمه تیاره شو ازلمه تیاره کړه تیاره شو خا بیا سوی حسب یقال علی الله حسبانه وی نور او سپومه دا پاسمان کې رواني حسبانا د پاره د حساب دا سپومې چې رواني او نور رواني دې کې ډېر حکمتونه دي خو حسبانه د پاره د حساب خلک چې حساب کوي کنه دوه قسم حساب دی یو شمسی کالی یو قمری نو په دې نور رفتار سره خلک شمسی حساب معلومي جنوري فروری مارچ او د سپومې پر رفتار سره خلک معلومي قمری دا دغه شو محرم سفر او ربیع الاول فمستقر و مستودع الله تاسو هغه خلک یې چې پیدا کړی د خپل مور موریانو د خېټو نه پیدا کړی نو بیا د لسه چلی فمستقر نو ستاسو د پاره سره مستقر دی و مستودع او ستاسو د پاره مستودع دی مستقر مستقل زید اوسېدو لاستاسو وطن خلک یې نو لنډی کوتل ستاسو مستقل زید اوسېدو دی کراچۍ ته لاړ شئ جلال آباد ته لاړ شئ پېښور ته لاړ شئ بیا واپس راځئ هغه دی عریضي ځای د اوسېدو مستقر معنا مستقل ځای د اوسېدو مستودع خپل معنا دی ځای د امانت چې یو څو شپو د پاره یو څوک یو ځای کې کینې کېږي دی مستقر او مستودع مفسرین ډېرې معنی کوي مزاری استاد زده معنا دا کوي مستقر مستقل ځای د اوسېدو هغه څه دی جنت ا جنت دی او مستودا عارضی زید او سیدو دا دنیا ده کله به د مور بی بی په خیټه کې کله به په قور کې دا بم ختم شي میدان حشر کې به دا بم ختم شي پولیس رات بم ختم شي آخر به بیا جنت مسلمانانو تراشي او دې بل شان معنا کوي مستقر معنا کوي د پلار شه دا د انسان اوبني چې د انسان ته جوړیږي دا به چرته دا په دې ملا کې د قشو مستقر نو دا وب بیا راشي راشي نو د مور بی بی رحم نه دی هغه ته ورشي او سوش میاشتوله نو دا مستودا شو دې له تداسې معنی کوي مستقر زید اوسېدو فی الصلب پملا د پلار کې و مستودع او زید امانت فی الرحم د مور بیبي بی په رحم کې خ نو تسنیه قنوان راځي او جمع هم قنوان راځي نو تسنیه او جمع یو شانته دی خو دومره ده چې نون کې فرق راځي ښه یا خو باندې الکه دا درې وتا چې بس کونک په خپل کار کوي یخني ده لکه سنون او سنوانې هغه د ونې هغه بیخ نیه بوټی ویخ دې ته سنو وایي دا اوس ګوره مفرد دی او تسنیه د هغې سره راځي سنوانې باب دا یو بل باب دی قوله تفسیر د دې قول د الله وعنده مفاتيح الغیب او پنيز د الله خزانه د غیب دی الکه د غیب خزانه چې زمونږ او تاسو نه په شیشای د دې ارسیس خزانه چې دی هغه د الله سره دی مفاتيح خزانو تم وی او مفاتيح خنجانو تم وی پنیز د الله مفاتيح الغیب خزانه د غیب دی لا يعلمها چې نه دی خبر په دې خزانو د غیب الا هو مگرم دا یو الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غوي مفاتيح الغيب خزانه د غیب د غیب خزانی چې دی خمسه دا پنځه دی د دې دا مطلب نه چې نور نشته ذکر د یو عدد نفي د بل عدد نه کوي یعنی پنځه دا دی او نورم ډیر دي مفاتيح الغیب خزانه د غیب خمسن اغه پنځه دي یو دا غیب د چې قیامت بکلی د دې کنجانې د الله سره دي د الله نه بغیر نه ملائکو ته نه انبیاء علیهم السلام ته نه بل چاته نه بل چاته هیڅ چاته الله تعالی د دې علم نه دی ورکړی دی ځان سره ساتلی دی څنګه ان الله یقینا الله عنده خاص پنیز داغو علم الساعت علم دی د وخت د قیامت چې قیامت به کلی رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه چې حضرت جبرئیل تپوس کو د صحابه مخ کې وای مت الساعه قیامت بکلی ورته وای حضرت څنګه چې تنه خبر د سزم نیم خبر ما وی د قیامت د سه مسله ده چې الله تعالی ما وی ملائکو تم د علم نه دی ورکړي اچاته نه دی ورکړي دا اوس د غیب خبره ده دا الله ځان سره ساتلې ده وینزل الغیث او الله را لیږي باران اوس دا پته نه لګي چې باران به سوم کله کیږي او سونه به کیږي او چې اوشي نو څنګه وي خیر به وسره شر به وسره سوي دا ټولې مسلې د دې علم چا سره دی الله سره دی ويعلم ما او الله عالم دی په هغه فل ارحام چې پر رحمونو د خزو کی د دې پلانې خزې پر رحم کې بچی دی رنګ یې داسې دی داسې دی دا چې پیدا شي دی به مسلمانی دی به کافری دی به دا عمل کوي دی به دا عمل کوي په پلاني ټیم کې به مري دا تمام حالت چې دی دا داسې دغه دی چې دا د غیب علم دی دا یو الله ته پته لګي ويعلمو دا الله علم دی ما په هغه په حالاتو داغه فل ارحام چې کم پر رحمونو د مور کی وی او بل وما تدري نفس نه پوهیږي هیڅ یو نفس ماذا تکسب غدا چې سبا کوي دا نفس غدن سبا له دا چاته پته نه لګي دا اوس الله ته پته لګي چې دا بنی آدم به سبا څه کوي کله نا کله مونږ وایو سبا به داسې کار کوم هغه نشي دا یو الله ته پته لګي وما تدري نفس او نه پویږي هیڅ یو نفس بی ای ارض تموت چې په کوم ځمکه باندې مري آیا لنډی کوتل کې بمرم لاور کې بمرم سعودي کې بمرم شرطه بمرم دا یو پنځه خبرې دي د دې پنځو خبرو علم او د دې علم خزانه هغه د شاه سره دي هغه د الله سره دي د دینه بغیر نورم ډیر دي ان الله علیم یقینا الله ډیر ښه عالم دی په هر څه او خبیر خبر دی په هر څه باب دا بل باب دی قوله تفسیر د دې قول الله قل هو القادر ورته ووایه چې هو دق الله القادر هغه قدرت لرونکی دی علی ان یبعث په دې خبره چې الله راولیږي علیکم پتا سو باندې عذابا عذاب من فوقکم د پاسه الله دا قدرت لري چې د باندې عذاب راولېږي نعوذ بالله الله دې ته مونږ وساتي اوس به رستو راشي درته چې د پاسه د باندې عذاب راولېږي حضرت لوط علیه السلام قوم باندې الله د پاسه کاڼي راونه ورول د شعیب علیه السلام چې کومه اصحاب الایکه د ځنګل ولو د برنه په ور راونه ورید استادان وای په اصحاب فیل باندې هغه د اتیانو والا چې د پاس نه په الله کانی رونه ورول نو الله قدرت لري چې رو رولیږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم د پاسه او من تحته ارجلکم یا د دغه ځای نه چې دا ستاسو د خپو لاندې ده هلکه زمونږ او ستاسو د خپو لاندې څه ده ځمکه د دې ځمکه د الله عذاب جوړ کړي قارون ته ګوره څه پې وشو په ځمکه دننه نه شو لاندې فرعون ته ګوره لاندې په اوبو ته ورکو شو په اوبو کې غرق شو خا د دې تفسیر وکړي او یلبسکم رستو رازی او یلبسکم شیعه الله دا قدرت هم لري چې تاسو سره یو ځای کې ګډم کی ګډ یو ځایم کی خوشیعن مختلف طبیعتونه مختلف ډلې هم د یو محلې خلک به یې یو سړی به یو سوچي او د بل سړی به بل سوچي یو به یو سوی او بل به بل سوی به جګړې او جګړې یلبسکم معنا کوي دا تاسو مخکې ویلو لباسا تاسو الله سره یو ځای کی من الالتباس وی کنه لکه په ما التباس ته التباس ته وی خلط کېدو ته شي نه سره خلط شي بیا پکې خپل نه پیژنې خ یلبسو یخلطو د یلبسو څه مطلب یخلطو دا اوس به ترستو راشي د دې ځای کې او یلبسکم شیعا نو د یلبسو سمنه یعنی یخلطو دوی سره ګډ شي شیعا فرقا مختلف ډلې حدثنا حدثنا ابو الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر وي لما نزلت هذه الايه کله چې نازل شو دا آیات چې قل هو القادر ورته وایه چې دا الله قدرت لرونکی دی علی ان یبعث علیکم په دې خبره چې الله راولېږي په تاسو عذابا عذاب من فوقکم د پاسه ستاسو نو دا ډېر سخت عذاب دی هغه ته سخ وایا چې دا غي د دفاع قدرت ستانی نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اعوذ بوجهک یا الله ز پنی نسما پاغه مبارک ذات ستا خدای پتا باندې زه د دې عذاب نه پنی نسم ستا په ذات قال بیا راوی وی او من تحت ارجلکم یا الله د باندې عذاب راولی د لاندې د خپو ستاسو نه دا زمکه د الله سبب د عذاب کی د دې نو قال رسول قال پیغمبر اسلام اعوذ بوجهک یا الله ز پنی نسم پزات ستا دام سخت دی او زمکه درته او چوي خدای دې نکی یا د زمکه نه د اوبر او خټ کیږي نو داغه خصوص طاقت نه لري او یلبسکم شیعا یا یوزی کی الله تاسو مختلف ډلې مختلف الطبعی و یذیق بعضکم باس بعض او اوسکی الله په بعض استاسو باندې باس بعض عذاب د بعض خپلو کې یو سره راوالی او په ډانګونو باندې یو بل سره وای نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وی ټیک د دام عذاب دی خود د مخکینی عذابونو نشدینو هاذا احونو دا سهن دی ځکه چې دا سره خپلو کې ونښلي نو دا ځکه آسان دی چې د دې د دفع کېدو طاقت لري که نه خلک دا غونډ کلي قوم به راشي اصلاح به وکړي او قال هذا ایسر اهونو وی یا داسې وی چې دا آسان دی باب دا یو بل باب دی ولم یلبسو ایمانهم بظلمن الله وی کوم خلکو چې ایمان راوړو او دی ایمان سره ظلم ونکه ظلم الله به جنت ته داخلی ولم یلبسو او دی مؤمنانو نوی یو ځای کړی ایمانهم خپل ایمان بظلم د ظلم سره دلته وی مراد د ظلم نه شرک دی ښه ایمان دی راوړه خو د ایمان سره د شرک نه کو خ وایه حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود وی چې کله دا آیات نازل شونه په صحابه ډیر بوج راغی وی الکه جنت ته به داخلیږی خو چی ایمان دی روړی او د ایمان سره دی ظلم نی کړی نو سوال پیدا شو خدا خو بیا منګه ار یو دسیو په من کې کم یو دا دی چې ایمان روړی دی او د ایمان سره ظلم نه دی کړی ار سړی یو اندازې پورې خپل ظلم کړی دی نه دا خو بیا پکارو چې ار سړی دوزخی شي نو صحابه باندې دا پریشانی رااله قال عبد الله صاحب وی لما نزلت کله چې نازل شو دا ټکی چې ولم یلبسو اغل تک تاسو خیال وکنه اغه یلبسو ټکی ویلو الته د تفسیر وکنه یخلتو نو ولم یلبسو دوی نی خلط کړي خپل ایمان د ظلم سره نو قال اصحابه اوی اصحاب د رسول الله چې و اینا لم یظلم حضرت اخو مونږ پکې ټول رالو او کم یو دې زمونږ چې هغه ظلم نه کړي یو رسول الله به باری چې هغه نه دی کړی کس یو اس اس قسم ظلم نور خو هر چا کړی دی نو فز نزلت دا نازل شو چې نه مراد دلته د ظلم نه ظلم عظیم مراد دی او ظلم عظیم سره شرک څنګه حضرت لقمان زوی ته سوی یا بنیا لا تشرک بالله بچوړیا د الله سره شرک مکوه ان الشرک لظلم عظیم شرک چې دا ډېر لوی ظلم دی ها زه بس دی ها